بسم الله الرحمن الرحيم پرین متن و ان حلق المال بعد وجوب الزکات سقطت الزکات و ان حلق المال کچره مول حلق شو بعد وجوب الزکات فاست وجوب د زکات نه زکات په واجب زموار ده زکوت په دبو نه پیر شو زکوت په وبوسی کنه اگر که نصاب نه عاری شو خلوص شو هو ته زمین د ازا هلکا بعد تمکن من ادا او ته چې هلوک شي د نصاب او پس قدرت نه په ادا د زکات باندې یعنی کول چې تیر شو سمدستی بیا سو چې بس لسی مول هلوک شو کنه دمر ټیم د سره وو چې کچېره د زکوت یستلا به یستلا به وای لأن الواجب في الذمة ځکه زکوت چې واجب د اپ غوړه باندې ده زکوت په دې رمش نه ده او ضمیر ده هدا باندې پیر ده او وسط ته ذمہ ده نه کنه نصاب نشته ده نصاب ده نه وي کنه سړی خو ژوندای ده کنه پیر چشتان ژوندای ده چې په چا باندې پیر ده هغه ژوندای ده فساره کا صدقه الفطره ا د وجوب د زبا از کو دا شو لکه سبسویا سړی باندې سبسویا رولا اید ورس پرول لا خو سبسویا یې استل یې نه و چې دای غریب شو مفلس شو کنه سبسویا نه وته سبسویا نه خلاص ځکه چې یو ور در باندې پیر شو لا ورس دی دروغلا خو ته یې استل یې نه و کنه ورسیا غریب شو وای سبسویا امیراوی چې سبسویا نه خلاصېږي چې نصاب نه ختم شي دا چې زکوت ته نه خلاصېږي او بل دا چې ولې انه منعه بعد طلب د زکوت بند کړلو پاسې طلب نه مطالبه د نه وشوله طلب یې نه وشلو زکوت یې نه وغوښتلو زکوت خو د حق نه و چې دا کنه خو د فقیر حق و یا د عامل حق و کنه یې مطالبه یې نه وکړه د نور کوي دې کړه ا د ن ا بعد بیا کنه صاحب هلوک شو پشه دا د کوته یو د تفرید تا کنه چې سړی د مندلو سړی د ویلوړ د کوته نه وړي ته د کوته نور کوي استاد در باندې کولاب پیرا ده فسوار کله سه هلاک نه د هلاک دا شو لکه په کوز هلو کول په کوز هو چې نصاب هلوک کې په نه کنه پیر نه زکوت نه خلصېږي زکوت ټول وی چې شاعر باندې هلاکه دا سزا ده چې کله په کوز هلو کول دي چې تو باندې پیر دا او پیر پرې کوي نه دا امام شفیع صاحب دلیل ده چې زکوت په دبو نه کنه شتا زکوت نه خلاص دی ولا نه میر اخلاف یې چې نه چې نصاب په خپل باندې هلوک شي د په کول نه هلو کړه نصاب نه هلوک شو کنه کول دا پتیر وی ورز دا پتیر وی زکوت نه وې سره زکوت نه خلاص شو ان واجب جزء من نصاب اصول فقه شي دغه مسله مې تسکی کړم بحث وی زکوت شو یا سر سویا شولا یا د کلام شولو کنه دا واجبې دي په قدرت میسره سره قدرت معاصره سره که په قدرت میسره سره المنزینا رجحو او جبیلی په قدرت معاصره سره لم بدل شي کنه خطه به بدل کو و الله خبر به وکړه کنه خو به دره پر مزګار شي کنه میز په شي پیرانو کو ټیم کم په دې په دې باندې میز پاره ده چې تکبیر تحریمه په شي ترلا شي حالانکه په چار خو داسې وایي کنه چې دا مر ټیم چې نیوي د مر نو کنه نو وخت دوه پوکا شوی دو د خیر بند شوی ده او د سره د موضوع ټیمر ټیم نشته چې پر والو می میدا په شو کو په چار وچې موږ له خپل سوي کنه ځکه چې دا کدیران دو کدیرا دو خو قدرت معاصره ده قدرت میسران ده کنه په عبادت شي قدرت ا قدرت معاصره دی معتبر کړه ده او په مالی عبادت شي په زکوته شي په څه شي په شي قدرت میسره ده په سب شي قدرت میسره شر کړه ده کنه یو خو نصاب شریعت ته شرکت ده کنه چې سلويشت هو وي شي به وته په توبن تر دی دیش هو یا سلويشت زمي شي یا پندي شون شي دغه دی علامات چې کنه قدرت یې شرکت ده شریعت چې تقدیر وي کنه خو چې ریخ قدر وي کنه تو ته است کم تکلیف په شوی نه پشه بیا فل خالي نه کوی چې تو سره کنه دیش رمې دې مدره دیش سره مدې مدره زکوت نه وبو سکنه کول یا ته کو چې کول دا پتیر شي سایما دا وی مال نه می دا وی کنه دا ټول کنه د قدرت مو اسرا علامات چې کنه شریعت په زکوت باندې ته ولې مکلف کوي په زکوت ولې په تبر کوي چې شپ باندې کډه راوي چې ته تاسو تکلیف نه پښه کنه د حول نه حول کسا د نصاب مکرول کسا او د نیمه ته شرط پار مو زکوت نه راولي چې هغه نه می وی چې ته ډېرې کنه دا څه وی چې ته زکوت نه وبسې چې په زکوت باندې مول دی وخړم شي نه چې یو قدرت مسیا شرط کنه بیا به زکوت چې په باندې پرخي زکوت په بیا په پیسې شي په زما باندې به زکوت نه بلی زکوت په بیا په پیسې په نصاب شي کنه چې هغه تیسیر روشي په شی کنه قدرت مسرا چې جوړ شي ځکه چې دوته قدرت مسرا ته کتلی شوی دی کنه تیسیر دا غلا چې په په نصاب شوی کنه زکوت ته اته په وړنا کنه نصاب موجودی خو زکوت صاحب شي کنه نصاب دروي کو زکوت نه په خلاص یې تحقیق نه تیسیر د پر سبه تول دې کنه ا تیسیر کو ته مې سرا سبه تو کې دې پر ا تیسیر په دیر سي چې د کوته په دې نصاب شي نه په زما بونه فیسکتو به هلاک محله نه چې زکوت هغه په دې نصاب شي دا سکتېږي به زکوتا په هلاک ته محل سره چې دا محل یې سکت هلوک شو نصاب هلوک شو کنه زکوتا په شلوړلو ا ل ا س م ث ا ل د ا ك د ش العبد الجاني بالجناته لکه ورکول د مری مجرم په سبب د جرم سره اچا مریای و غلامون مخوی کنه به اګه په چا باندې جنایت وکړو کنه سکه کنه خوش کړلو سکه کنه په خطیب باندې مړ کړو چې په قدر مړ کړو کې ساس ته په خطیب نه مړ شو نه کې به نه پر کوي چې مړی نه کې ور کوي کنه د مریای په پسې ورکوي د مریای دروغ نه کنه د مری شي کنه حق ته یې مجناله چې چا مجنا شو ده کنه د مریای په پسې ورکه او کچیر د مریای مر شو تو یې ورکاو چې مریای مر شو کنه خلاص وته کنه کنه چې تو کیم شي حق ده کنه هغه نه مر شو لکه ورکول دی کنه عبد جانی په جنات را یسکو ته به هلاکی د دفع سکتری په هلاک دی عبد جانی سره چا مر شي دا یې دلیل دا چې کنه قدرت مصر خطا او قدرت مصر کر وته جوړېږي چې دا قدرت په دې نصاب شو بلی نه چې محل یې سکنه زالوک شو نه سقوط او سره الوک شو دا خبره چې د کوتای کړي دو د کنه قصور کړه دا د زکوت منې کړه دا د سره مکاوا د زکوتی سره مکاوا سره کنه او هغه د زکوت نو یې سره دا خلاص لکه چې پیر چشتن ته چې ته پیر نه ور کوي کنه ته سره پیسې شته پیر نه ور کوي به سره پیسې ته نور کې شي دا ته ګرام یې و چې نه کړ چا مطالبه د نندو کړی کنه چا د نه زکوت نه وښلا والمسحق فقير هغه دورا کنه په مطلق فقیر ده يعينه المالك دای به نوم په ملکو دا ملک دا چې کوم فقیر ته ورکوي مسحق ته نه چې په هر فقير يې مستحق ده کنه چې سيکو ته رولو حق دورا کنه زه کوتا هغه فقير ده يعينه المالك او د ملک په تعين کو ولم يتحقق منه طلبه او دنه اګنه طلب نه وګلا کنه د لمنو په کچه دوته مې زکوت یې شدا زکوت ته ورکوم کنه بیا په سرګی چې زکوت ورکا د زکوت نور کول نه هلوک شو اګه معین فکنه فقیر نه طلب نه متحق شوه داس کبل ملنګ فقیر وته ویلو چې د کوت صاحب په توخه د کوت صاحب د کوت روغ کنه دا څه حق دور صاحب نه ویته چې دای حق دور د پنوم باندې کنه او پوته شو پرمیشه کچیر داس راتو چې د سر رمبو دو کنه رمبو هو اې پر خو کنه خدای مقرر ده اخو سعید اخو به ته ور کوي کنه کچیر سعید تر وغلا او منشی تر وغلا او چې کنه پتو د کوت د کوت روکا دوه ته چې بل ټیم روښه چې بل ټیم ته دنه رمه لو کښوی وکنه و چې بعد طلب سای پاسه مطالبه د سای نه چې سای په سره وغلا وی مطالبه نه کړ د نیو ور کړه کیلا یزمنو چاوی چې اسم ور ده کنه اس په پدې شو کنه ګرام روغلا چې تو سره کنه صاحب موجوده کول په تر شو ده زکوت واجب ده به تونه مستحق مطالبه کړی دو او تو نه ور کړه کنه ا زمين ده وكيل لا يزمنه او چا وی کچ نه احسان د زمين او دا سيادو چې نه زمين د انعدام تفویت ځکه چې د په کوز نه حلو کړه د واجب د ورکولي تفویت نه د نصاب نه کړه فوت کړه دا قدرتن به اختیار د نصاب حلو شو ده کنه نه چې دوی کنه نصاب حلو شو هغه زکو ته کنه هغه په حلو شو تفویت نشته ګرام به وته کنه کده کنه فوت کړه وا کنه د نصاب ختم کړه وا وفي الاسلاك وجدت تعدي دي في سلاك ولا تمكي كنا چې په کوم یو کومې چې په کنه په سلا شو تعدی موجوده ده ته کنه زت تجول موجود ده کنه چې د په خپل اختیار باندې نصاب حلو کړلو او په سلا سره شی وجدت تعدی تعدی موجود ده سلا کنه حلقات وشتل یې دې د حلقات وشتل ده حلقات نه د مرتن ده چې ده کنه مور یې کنه بل شای په باندې وکړو بل شای په باندې وکړو وی خوړې اې د سره کنه پاین رامو موجود و کول په تیر ده زکوت په شروغلا ده ها ده کنه خار سکړې تا همه ته خار سکړې کنه پابو ده کنه دا وی چې ځکه نه میرا په جوړو ځکه نه خیر په جوړو کنه پابو نه ټرنو ګډر وخت مشته وکړې ته شریف ده کنه دا استهلاک تا کنه زکوت په شورا دا وته کنه دا پیسې کنه په بشي باندې لګاوي کنه نصاب دې زنه وبو سه کنه دا سیالاک ته زکوت نه خلوص لري په دې باندې هغه په کنه بدل کې بشي دې بده دا څه باندې وکړو چې هغه مال نه مينو په باندې کنه کیر جوړوي په باندې دای ودکو ودی وکړو کنه ایسه یې ته به ګاره وکاره مکر په کو دا سیالاک ته کنه زکوت نه خلوص لري یا پابو نه کنه خطه جمع وکړي یا پابو نه هلاک نه مو نفقای وکړه غنم جوړي دنه بوکړه دا سه هلاک تا دا کا تعدی موجوده دو کنه په تو باندې زکوت او په زکوت نو بوسه کنه دا شي کنه استعمالوي نصاب د زنه وبوسه او په اصطلاح سره شو وجدت تعدی تعدی موجوده شوله یا چاته هبا کړلو صدقانه صدقه په سرات شو کنه زکوت په شلوړو هغه کنه په صدقه شروع ورو چاته وی هبا کو پلایا وی روبا شلو هغه نصاب ټول نصاب کنه زکوت نه خلص دی زکوت صاحب شه البته کچره پابو نه مال تجارت وکړو په دا پیسې سره دی کنه او په دا باندې بل شي کې چې هغه تجارت مونږ چې پاس زکوت تر څکنه دا سهلاک نه او د کوټې ته بدل شو کنه هغه مال تجارت نه کنه هغه مول د کوټ پاسه تل شي که د کوټې ته بدل شو دا شي چې په باندې وکي او دا شي د باندې کنه خاص کې چې پاسه زکوت نه وی یا کنه زیا کې او یا کنه مال خیر د می په باندې وکي یا ته ځان خیر په اخر باندې وکي نه دا سیالاک ته بیا خو زکوت په سره ونه وفي علاق البعض يسكت بقدره او په حالات ته باسه سکتې به په قدر د حالات باندې کنه نیم د صاحب د هلوک شو نیم د صاحب د پوت ده زکو ته نیم هلوک نه لور ده پښ نیم د پوت ده اعتبار بالکل د وجه قیاس په کول بونه وان قدم زکات الحول کچره مخ کو زکوت په کول نه وهو مالک للنصاب دای د نصاب ملک او جاز دار ودو کچره زکوت کې په کول نه مخ مخ ویسلو کولو په تر شوه ولای د نصاب ملک او جاز به دا کنه زکوت نه خوستا چې کول په پیراشي زکوت نه کنه دا بیا نه پرې کوي کنه خدا په درې شرطې باندې یو دا چې نصاب به موجود وي یې کول په سار شبا او د کول په اخر شبا نه موجود وي ان کده مو زکات کنه اته سره نن کوم نصاب پیدا شو نصاب نشته سره او چې شپې به درې او مش درې کړه تو زکوت ویسلو بلکل چې دا ورځ سې چې هغه نصاب ته سره پیراوي کبل کو چې دا ورځ لا ته سره نصاب پیرا نو بیا دا زکوت نشو دا خو صدقه شو لا زکه چې زکوت وشتانه په توبه نه په دې نصاب خو کول ډیر نشو کنه مکمل کول دا نصاب باقی نشو اس کل سار پلم شد دا نصاب دا موجود وي دویم شرط هغه ده کنه چې بالکل یاد کنه ختم شو نه وي په دې کنه میور شې سره صاحب د سنا پوتی وي کله څه وایي چې نن تو سره صاحب موجود ده چې یو به مشتری کنه بالکل درته کنه یو پیسې تو سره پوتی نه شو نه صاحب ټول کنه ختم شو دا چې سره ته ته بیا نه صاحب لوز درو کنه به تو یې زکوت ویسلو او په اول طریقه موجود دي په هر طریقه موجود دي او بالکلیا ده په کول شو ورک نه وي ده بیا چې زکوت وبس یې کنه یې کول نه مخشه مخشه د زکوت تر شوه ده چې کول په پیراشي که زکوت نه وبس ځکه مې ما وبسه لانه ادا بعد سبب الوجوب ځکه چې د پرېکړو پاسه سبب د وجوب نه سبب د وجوب فوق د ملک ته د نصاب چې د نصاب نبی ته مالک شي کنه په تو زکوت زکوت وروړو حولانه حول خو به ته شرطه د ادا د پره چې امر په تو یستل پر نه چې سپر کو نه پتر شو کنه د کوتر باندې روغلو خو یستل یې نه دي دربل شرط کنه اې د پر حولانه حول شرط فیجوز بیروکې کنه کما اذا کفر بعد الجرح مثال کې ویل کوي چې کفر پر کو پاسه زخمی کول نه یو سای د ستوري وشترو خطیب نسوای ونه ولګېدو کنه اسپتال ته یو له زخمی ده کنه په پیری کې چیرې باج پیری شي سړی په مو به نه کارو شي مو به کې فراش په ترې جبر باندې وړي کنه یا به کنه اول مریای ته چې مریای نه به په ترې جې دي کنه د مریای کنه شا ازوت کولو چې د سړی پر پته کې نه اول مریای زوت په دینه باندې به سړی په سمر شو کنه کې پرې نه خلاص ته کې پرای وته یستری دو کنه ځکه چې سبب موجود دی کې فرې چې کنه دا نه مری وسل دي چې هغه مر سبب دی کنه په داسې پنځه روپۍ زکوت تر شي کنه چې کول په وړي تو لاس روپۍ زکوت بیا سو کنه ا دوه نه سبې دی وسو حالانکه تو سره پیسې دوا خو دی کنه تلویر سره نه دی خو تو کنه بلا سي پیدا کوتی اسلو په دې شاخ کول شي کنه چې کول پر کېدو تو سره کنه بیا دوا سره تلویر سره شوې وې کنه زکوت یې سره ده کنه ځکه چې ابو دین صاحب تو سره موجود وکنه دبل نسب اگر کنوا زکوت نه خلاص یې خلاف له فرح ملا امام د بلوي کې چې یا چې کنه چې سمره نصابي د زکوت سره شي کنه هغه نصاب چې یا موجود نه وي هغه زکوت نشي اصلا ميوي چې ان نصاب الاول هو الاصل في سببيته نصاب اول هغه اصل د سببيت ته اول دوه سوري پیچې دي کنه دا د اصل چې دا د دوه سوي کنه دا دوه سوري پیادي دا سلوي سوري پیادي دا شپه سوري پیادي دا زري پیادي کنه دې نه ډېرې شي کنه دا د کده مول نه مراد کنه هغه نقدای نه مراد دي سرزار سپینزار کنه یا عروض تجارت کنه دا نه مراد ده ځکه چې کنه د شار په کنه په اصطلاح شی مول اطلاق په دې باندې کړي په سره زره په سپین زره کنه او د تجارت په سامان باندې د شار په اصطلاح شی کنه مول اطلاق په دې کړي بازور ته چلو شه دتا د کوي چې کته مول مې راوند دا مول مې وې سو کنه ته مول کنه نه خلا مراد کوي کپڑا مراد کوي کنه ادي کور سامان مراد کوي کنه او اې د هات د کلیه په ورب شه کنه مول اطلاق په زمره باندې کېږي کنه سوي مې ته د مول دې کلی حل کنه دو ته مال نه زنور نه مراد ا زنور نه ما سوال نه را کنه مول مراد کا لګ دای نه یو کا ورته تجارت وي باب زکات المال باب د بیان زکوت ته مول شه اسري و د سپينه کنه و دارنګ کنه عروض تجارت فصل في الفضه دا فصل بیان د سپينه زره شه چونکه سپينه زره باندې کاروبار ورته ډېر کړو ا دې وجه سپينه زره کنه د کوت بیان مشه کړو مشه چې کیما پیسې به وکنه کاروبار معاملې به چې کېدلا هغه په سپينه زره او په سره زره باندې کېدلا کنه هغه بنیادی سکا او کنه پیسې داغه دي کنه 5000 و 3000 ا سپين زر نه به پی جوړه وې کنه ا سره زر نه به جوړه وې ا سپین ته درهم وته ویل شي سپین ته دینار وته ویل شي اسا په زر ملکی شتا کنه دینار شتا کنه درهم دینار شتا دینار شتا درهم نه شتا په کویت مې څه دینار چلېږي کنه او به وسه کنه رفتا رفتا دې کنه دا کاروبار دی وجه نه کنه دا بدل شول چې یو خدا قیمتي ونه شای ده کله کله داسې ورکه شي کنه چې هغه په لوس ندر شي د ریبت نه پیوځي په کمرې په وره باندې داسې وره باندې سیړه شي کنه چې نبی عليه السلام شي بل تل مر ورکه شو نه راکنه اې دې وجه نه داغه بچوینه سمبولیک سپین زار سره سمبول کې به کې شي کنه اې دې پر غلطه وکړي پر ادا کنه کغه دې ترویه سره کنه او دا د یسپنې پیسې دي یا د ګیلټې پیسې دي یا که نه د سرویلې پیسې دي او یا د لوټینه دي که نه خوا به دې ولیکي که چې پنج روپیه کاري روپۍ خو د سپینې زرې وي که نه او یا دس روپیه یا سو روپیه که نه یا پچاس روپیه خوا به درته ولیکي که نه دا غله ته ولې ولا پیسې دي دا پیسې نه دي که نه دې ته اعتباري پیسې که نه حقیقي پیسې دغه دي فصل فیصد نه خپل پس بیان سپینې زرې شه و دا کار د تون سي به لاسي پيتو ته در کوي کنه دا لاسي پي نه دي لاسي پي کنه هغه سره در دي یا سپینه در دي کنه ابي به در کوي کړ خالي کته سمبول دي کنه ا درون دي الش سره د کار سره وا کنه پدنا پزسي کړي پدنا سولي کړي وي کنه چې دا پاکستان بنک ته ورکه او مطالبه ونه وکړي چې مو ته کنه لاسي پي روکه به بيتو ته لاسي پي دي دا لاسي پي رسیدا و بل پزسي دا بل کنه شله دا بل کنه سله دا بل زره دا ليس فيما دون مئتي درهم صدقه نشد فقام د دوه سوي ريپينا زكوت صدقه زكوت مراد ده چې په دوه سوي نه کان درهم نه کامي پاس زكوت نه صدر هم د سپينه زره درهم شي ا پښتیا پیسې وي دروي نه پیسې نه وشي کنه ليس فيما دون مئتي درهم صدقه نشد فقام د دوه سوي درهم نه زكوت لكول الاسلام د پنځه او کې به به دوا سو ری پی کېږي کنه پای ته 45 زره به کا چې وا او کې یا سوي سی پی کېږي پنځه او کې به به دوا سو ری پی کېږي یعنی دا معنی چې په دوه سو ری پنه تونه کمی پاسه کوت نشتا په دوا سو شستا نه د سپینه در نصاب هغه دوا سو ری پی دي کنه دوا سو درهم دي یا پنځه او کې او کې یا دا غلې شو کنه لکه می څنګه دا چې ټاکې د پودو داسې کم نه شنو پابا نه بکنه شینا ترل شول او دا د سلويشت ری پی وزن تا ولې به چې پر پیسې باندې شای کو ولې به کنه په ګاڼه ور کوله چې پنځه ری پی کنه یا لاس ری پی ولې به پتل ورته لې کنه زار بیا هو کنه پتل ورته لې کنه چې سلويشت کنه ری پی دا خیرو کوي ندیوه او کیه خیرو کنه پیسې بیا ورته لې هغه به سامان ورته لو کنه نه مالي مشلا چې د سپینه زر نصاب ا 15 او کیه ده یعنی 200 درهم ده دغه وزن متبر ده کنه دا وزن 200 درهم یا 15 او کیه چې تو سره 15 وي دا کاری پی په شکل شوی کدا کنه دغه څه کنه خسته وي دا کای غاڼه په شکل شوی کنه که اسه کنه ډونډ وي ټوکړې وي کنه خو چې وزن دا کې دی کنه پنځه او کې وزن وی کنه نو ته د پوتا در باندې نصاب د سپین زره فاذا كانت 200 چې دوه سره تورا سړي اته سپین در دوه سره تورا سړي پنځه او کې تا وحال له کول په تیر شي ففيها خمس درجه پاسه پندري پيزا كوتا لانه اسم كتبا الى معاذ ذكر شنبه اسم معاذ تركري يمن عملوه ان خود من کل میاتی درم هم درما چې وخلا د هر دوه سوې پینې پندرې پی وخلا ومن کل عشرین مسکان من ذهب نصف مسوان او د هر شلې مسکان سره درنه بنی مسکان زکوت وخلا نسبی در کنه نصاب هغه دوا سبا درهم ده دوا سبا درهم درهم سپین زر دی په ګان نه چا پینځه او کیه کنه وزن پیراوی کنه پینځه او کیه وی دا ملي نه و ده کنه مساحات ولا کنه پیمانه دا په مختلف ازمنه شي دا بدلېږي نو بدلېږي په یو حال نه پته کېږي کنه اپا و شي چې کوم درهم دو کنه او په دوا سو درهم شي به کنه پنځه درهم زکو ته تلو ا درهم سویر لس کیرات و کیرات دی وزن هم ده یو کیرات پنځه به شي کېږي پنځه به شي چې د ساریا پرې وي د لکیا پرې وي کنه غوټه غوټه اشته وړې وړې اشته کنه درمیانه اشته کنه د خدای ملکی نه دی قسم قسم کنه غلې دی قسم قسم توحید نه دی کنه و دا فرق اگر کا په حال معمولی دی شي چې سړیا پندري بشر وخت هو چې چیرته وی کنه چاو لره بشر وی کنه خو ټیک ته په حال هو کنه یو کی راته خدا خو به وسته ډېرې ډېرې به کنه پوس پر سوي پوس په یری به سرینه ولا جوړوي کنه په وینه به جوړوي کنه بدا فرق ډېر غوړ شي بیا پانچ ته په چوده شو زره بیره کاکا پانچ چوده ستر ستر کیرات کنه علی بشه وتلا آی چې تلی دی کنه بیا درې ماشه یوا تولا یوا پنځمه حصہ دی کنه راتی دا کنه یو درهم خطر ده درې ماشه او یوا راتی بل پنځمه حصہ دی راتی 3 سے ہی 1 بٹا 5 رتی هغه ویاره به شکنه ایوی څنګه کنه رتې متې متې مشه مشه شتا د زرګونه څنګه د وړې وړې کنه وړې وړې کنه دونې دي بیا یو در هم شو ده کنه او یاره به شو ده درې مشه یو رتې پنځه مه حساب رتې ایسه دوا سو به به سمره شي دوا سو درهم به به کنه سمره مشه شي سمره تې به شي ایته زره په شویر کوا ا د ه ګ ن ا جوړ شوي دي که نه چې څو تیس ماشه جوړې شوي دي دا چې دوه سوه داسې وشمېرې که نه د درې ماشې وارتې پنځه ماشې که نه دا دوه سوه وشمېره که نه یا په دوه سوه که نه زره بیرکه بیا تین سو ساټ ماشه جوړې دي که نه درې سوه شپېته ماشه او دولس مشه یو تولا کېږي دولس مشه یو تولا جوړېږي وتره ته یو مشه دو او دولس مشه یو تولا دو دغه 360 360 نه 630 شپږ سوه دېرش 630 دا 630 مشه کېږي د دوه سوه روپۍ 630 مشه جوړېږي دا په بارا تقسیم کا تیلې ویله جوړې کا په برای چې تقسیم کې بیا دوی باندې پنځه ستېلې او بل نیمه تلا بل نیمه تلا ویل کېږي کنه ساړې باون تولې دا دوا سوه درهمه جوړېږي کنه په تېلې باندې کنه چې سو تیس ماشه جوړېږي ا دې نه تېلې جوړې کا په باره تقسیم کا تېلې ویل جوړې کا په باره چې تقسیم کې چې سو تیس بیا دوی بوندې پنځه سونی ما تولا ساډې باون تولې د دې سپینه زر حساب هغه ساډې باون تولې دا کنه دوی نیمه بوندې پنځه ستلې چې چا سره سپین زاروي چې په کیم شکل شوی کنه دا کنه ا پنځه او کې سپین زار دی کنه د سره پنځه او کې رول کنه ولا شيء في زيادته ونشته ايسا شيء في زيادته حتی تبلو اربعینا چې خل سلویش ته ورسېږي دوا سو روپۍ سره بیا که نه یوه دوې درې پیسې کوت نه شه پرې پوسه شي چې کله سلویش دي پیسې سره پرې راشي یوه او کیا یعنې یوه او کیا پسې وړي که نه د یوه روپۍ بیا که نه بیا در باندې روشي فیکون فی درهمن ثم في كل أربعين درهم إذن بعد فهذا سربيس بيوير بيوير وهذا النبي خنفار ملا دا امام صاحب پر باندې کنه چې په دوی سره باندې کنه پوس بیا ما فاشتا پښه کنه وکاله یو چې ما زاد المعتین ا چې په دوی سره باندې ووري فزکاته زکوت ما زاد به حساب حیا هغه په حساب د زیتولی باندې ده یواری په چې زیوت شیا د ویری په بس وشته ما حساب بوسه چې دوی په زیوت شي کنه اګه دوی سره وشته مې بوسه چې دوی شي کنه درې سره وشته مې بوسه کنه اګه د کوتر منشتہ وهو قول شافعي رحمه الله دا قول امام شافعي صاحب هذا اذا دليل لقول السلام في حديث علي د خالي صاحب حديث هذا چې وما زاد المئتين فبحسابه هغه چې زیات په دوی سره مونږ فبحسابه کنه زکوت په خپل حساب باندې ما زاد باندې ده او بل دا چې ولې ان زکات وجبت شکر نعمت المال زکوت وجب شو ده په طریقه د شکریه د نعمت مال دا د مول نعمت شکریا د دازو کو چې په تو بشپړ کړل کنه او دا ټول مول ده کنه دا یواري پیاز چې دوی ته شو دغه مول ده دغه شکریا شته در باندې د بیا مول ده دغه شکریا شته باندې په دې ټول ور دي چې بیا په نصاب مې ویل ته شړ کړل کنه اول نه خو د یواري پی کنه مول ده پندری پیا مول ده په چار ده چې تو سره پندر سی چې په تو د کوتر شي دا دوا سوري پی مې ویل ته شړتي وای چې اشتراط نصاب فلپتا اشتراط نصاب په واسر شي له تحقق کې نه چې غنا ثابت شي صاحب په غني خوشي کنه ا دې غنا دې پر ده بیا سره پورې دې کنه اې چې غني شو 200 روپیه سره پیرا شو غني شو کنه زکوت ته ته نقصان ور کوي اې ته چې سم ورځي تیز زکوت ته غونډه وبوسي سوې پورې کې چې په سایه ماشه سلويشته وزين ميلو سرادي غني شو کنه په چار بچي يوام يشه بروړي کنه زکوت وی کنه د واجه د ګرولي د کن اطلاع نه او د خبرتیا نه او د سبنه کچری مش په کوسور شزه کوت واجب کی کنه چې نصاب نه بعد چې واری په تو سره وړي یا کنه د په دی واشه ته زکوت برسا پیرا یو به دې وی کنه خو دې وی به سره سم حساب د کسر ده چې په یونه کمی ته کسر وته ویل شي کنه دوه ته هو کنه یو واری په تو سره دو ا دې کې یو واری په زکوت پیلې اخو یو واری په زکوت خو یو واری په نیوي هغه به ټکړا وي سلوشتما حساب یې په دې سلوی خرج جوړېږي دا مرخج یې سي کنه چې فقها وي سبګره ته نه ویل کنه پته خو عوام کسه کنه مثلا یو سړي سره د کول په سر شي دوا سو اوري پي دي دوا سو اوري پي نه صاحب مکمل به و پزیوتا دي کول په تیر شو او په دې سره زکوت ته په شبې ده کنه په دې وې بلا زکوت به ده په دې دوه سره شي پندري پي زکوت رولو او په دې وکنه او ویش او وصل وشته مې رولو او وصل وشته مې دا غزه کوت شو پښه کنه دا زه کوت ونی اسلو کنه یا څه چې وې زه کوت وی اسلو کنه بالکل پرغلو بالکل سره سمره پیسې پته شو سمره زه کوت پښه بلې بالکل سره پته شو دا کنه دوا سو وری پیي په چا چې زره بیرګه کنه به بیرګه به سلوشته ما وبوسه کنه دا یې سبه چاته به سې کنه په دې بده خواص نه پی پته خوام کسا او شریعت یو چې دا کنه کول په تیروی دا کولې مقرره ده د سنتیه لپاره چې کنه هری ته تکلیف نه خلاص کنه تو سوي چې کنه تکلیف نه جوړ کړو لته د وقوف ځکه چې په دې باندې اطلاق نه ګره دو ور معتبر فدراهم وزن سبع معتبر پر پیښه کنه هغه وزن سبا ده ا متبر ده د اوي ولا وزن متبر ده وهو ان تكون العشره من مدن سبت مسكيلا وزن سبا چاته ولا شي چې وی کنه الله سي پی من ها دیګه سپینه درنه وزن او مسکالا کیږي دوا سو درهم خو دی سپینه درنه صاحب دوا سو درهمه درهم مختلف پی سیک پی وڑے وی وڑے وڑے پی وی سیک پی وٹو وٹو وی سیک پی درمیانا وی کنا کیم درهم دی کنا عمر فروق صاحب په واخه په دې باندې نزاع جوړ شولا ځکه چې اده کا درې قسمه درهم چلے درو یو وټو وټو پی وی کچی واری پی به یو یو مسقال وا لاس پی لاس مسقال کبره او بل مشکی وڑے غونډه وی کنا چې هغه لاس مسقال به لاس پی به شپږ مسقال کبره دې وزن کم وو او بل په دې ناکامې وي چې لاس روپۍ به پنځه مس کاله کېدلې د چې کله کلام شو وخستلو یا غسل به ټولولو او په زکو په وخستلو به ویته کې چې عملو ورته ویل چې هغه روپۍ رو کوي ساته چې یو مس کال کېږي او د دولت هم نه به کنه هغه روپۍ ورکولې چې کړه وړې روپۍ وي زکو په باور کولو په دې تنازع جوړ شور جوړ شو کنه عمر فاروق صاحب ته خبره ورسله کنه هغه مشرا جمع ورسله مشوره وکړه جوړ کو چې کده به اوسط وبسي اوسط چې نه مو چې څنګه نقصان وي نه کا عملو ته نقصان وي کنه هغه لاس په یو وخصلې چې یو مسکال کنه هر دې په یو مسکال وا هغه لاس په یو وخصلې چې فیر مسکال وي هغه لاس په یو وخصلې چې پنځه مسکال دي دا ټول سپین زار دي دا یې ولې کړې سره ګاډې په دا دیش مسکال ولې کړې کنه اس نه لري په ویډیو جوړوي برابر برابر کنه ټول 21 مسکال شول 10 جمع 6 جمع 5 کنه دا ټول 21 مسکال شول د درشي پی دا نه کنه برابر درې حصے تقسیم کړي کنه دا کنه زاري چې ولې کله کله دې کې کړي دې نه سر پی جوړوي کنه درې چې پی برابر جوړوي کنه به به دا لاس سره پی څه مسکال کړي وو به کړي کنه الامر عليه كنا وكور قد يبون يتام شو واذا كان غالب على الوريك الفضه او چې غالب په چاندي باندې سپین زر وي فهو في حكم الفضه عادي په حکم سپین زر شي وره کېږي سپین زر چې نه ریپی جوړي وي ریپی نه جوړي کړی دي خو ریپی چې جوړوي به خالص سپین زر نه جوړوي سندره شاور ګډوي ځکه چې سپین زر نشي پوسټ دي کول پیږي دا چې پیرات هم کېږي نه لږ کې یس پنا یا سویل ور ګاټ کو چې اخلاق وي چې تام شي کنه چې کله پیری مو تیر جنا اس ری پی خو دی کنه خلش کې هو کوټا شتا پښه ته غشوي ته وی کنه سرویل دی پښه یا ګیلټ دی پښه وې چې سپینځه چې په ډېر وی دا غون سپینځار دی کنه و اذا كان غبري عشر كثير غش بغالبو فهو في حكم العروس بدا په حکم د سامان تجارت شدي بدا سپین زار نه دي سرویل په ډیر دي او سپینو په شکام دی کنه دا داسې لیکه کنه چې یس پنې دی کنه قیمتي یس پنې خرڅې دی کنه به به دا په تله نه شمېرې په تله به کنه نه تله چې دا پنځه او کې یې شول کنه ساړه باون تولې شول دا خو سپین زر نه خو ساړه باون تولې سپین در چې کنه دا بل قیمتي شای دی چې خرڅې دی کنه به به دا په قیمت خرڅې وي چې قیمت یې ساړه باون تولې چاندي تر رسېږي کنه به به وته زکوت په سرسي وسنذكر في الصرف ان شاء الله تعالى فباي صرف دا انت ذكر كي الا ان في غالب الغش وكثير كان غش پر ډیر و سرور پر ډیر دي زار پر کام دي لکه دوته نندرمې به چې وکنه پاشه سپیندري خاص سپیندر به کامي بدل کې په قیمت به وکنه دوته په غان یا په تول نه په قیمت چې قیمت 200 سپیندر سره رسېږي کنه خو ته دغه چې دا تجارت نه تي زکوت مول چې تجارت نه تیبه ځکه چې دا هکره معروض تجارت نه سپینه نه دی کنه چې خرڅوي تجارت نه ټول د زکوت په شرط کما فی سال ورکه په بکی ورول شي الا اذا كان تخلص منها فضه مگر بیا نیت نه ته ساته چې سپینه به خلاصېږي او تبلغ نصابا اتى نصاب ترى سيدي فدري بيشي تسبين ذلك ان اقام كم كنا